عنوان ورته کیدو اقتضت حکمت الله وجود رسول نو دی الله تعالی حکمت تقاضی دا وکړی چی اوس پی یو رسول چه سی موجود شی داسی عنوان ورته کیښودلای شو نزول العلوم الخمس علی الانبیاء اوس دی دی تقاضا راعله چی دا علوم خمسه دی اوس په انبیاء باندی چه سی نازل شی ثم انتظرت حکمت الله لوجود رجل ذکی بیا مقصد دا دی چی انتظار وکړه حکمت ته الله تعالی خدا دی تاسو مونږ وال غوندی انتظار نی یعنی حکمت ته الله تعالی دی خبره تا هغه سره برابر شو لوجود رجل زکین چې یو رجل زکی موجود کی یستعد للوحی چې هغه وحی علوم دی پاره مستعد وی او وحی علوم قبول کی قد قضی بعلو شانه اد دلو شان فیصله شوی چې د عظیم الشان انسانی وارتفاع مکانه اد د بلند مرتبه فیصله شوی حتی اذا وجد اصطنعه لنفسه کله چی دا لوی ذکی انسان دی موجود کی نو دی خپل ځان دی پاره برګزیده کی واتخذه جارحة لاتمام مراده او الله تعالی دی جارحه ونیسی چنګه چی الله تعالی شان سره لایق ده داسی جارحه نه لکه تاسو مونږ والاعضاء یعنی خدای پاک دا اتمام دی مراد دی پاره یو سبب جوړ کی وانزل علیه کتابه او بیا خپل کتاب پر نازل کی واوجب طاعته علی عباده او بیا دا خپل طاعت دا په عبادو باندې چه کی ضروری کی وهو قوله تعالی لموسی علیہ السلام واستنعتک لنفسی گورا وتای کنه چې تما به ځان دې پاره چکړې برگزیده کړې اس یو مثال درته پیش کړ نو بیا دې الله تعالی حکمتونو تقاضا دای چې رسول دې دنیا ته راشي او پیغه باندې دا علوم چې سي هغه دې ورته راړي فرشتي خلاصۃ الباب دې ټول باب خلاصه دار وتلا چی انسان مکلف تا او پتہ ولګیدلا فما اوجب تعین تلک العلوم فی غیب الغیب الا العنایت بالنوع اوس دا عنایت بالنوع فاعل دا اصل کی دا سدا فما اوجب ند واجب کرے تعین دی دی علوم لرا پا علم ازلی کے چی دا علوم خمسا پا علم ازلی کے واجب گرزولی دی دا بل چا ندی واجب کری مگر عنایت بالنوع واجب کری دی چه الله تعالی په نوع انسانی باندی اهتمام کئی او دی هغه لحاظ ساتی نو دی نوع انسانی لحاظ ساتلو دا شئی نه مقصد دا دے چه واجب کړی دی چه دی علم علم ازلی دی باری تعالی کی با دی دغو علومو چه وی تعیین وی نو دا دی نوع انسانی تقاضا ده دی دغو علوم خمسو یعنی نوع انسانی دی دغو علوم خمسو چه کئی تقاضا کئی نوعی تقاضا ده ایوا ولا سأل الحق فیضان نفوس الملأ الاعلی الا استعداد النوع ان دا سوال کرے اللہ تعالی نا فیضان دی نفوس دی ملأ اعلی دی دی خبری چی خدا پاک تو دا نفوس دی ملأ اعلی دی دی فیضان وکی او ملأ اعلی موجود کی او فرشتے پا دنیا کی موجود کی دی دی سوال اللہ تعالی نا بل چا ندا کرے الا استعداد النوع دی نوع انسانی استعداد دا سوال کړی دا الله تعالی نه ځکه الله تعالی ورته چی دی فرشتی موجود کړی دی ولا الح عند القرانات بسوال تلك الشريعه الخاصه الا احوال النوع او نه د مقصد دا چې زاری کړي په وخت هغه زمانو را تک سره سوال د دې شریعت خاصه مگر احوال د نوع چې کله مظالم زیات شي نو د نوع انسانی احوال په زبان حال سره د دې خبرې تقاضا کوي چې اوس د نوی شریعت چې سي راشي چې دا مظالم چې سي ختم شي نو اوس پته ولګیدله چې انسان الله تعالی مکلف کړی دا نو انسان دی پاره حجت بالغه موجود نه ده انسان خپل دی دی تقاضی کړی دی انسان نوع دی دی خبرې چکه تقاضی کی انسان نوع په بانګ دوهل سره دا اوازونه کوي چې دی مکلف یم نو انسان پاره حجت بالغه په الله تعالی باندې نستا بلکې چا پاره ده فللّٰه الحجة البالغة الله تعالی لپاره حجت بالغه په انسان باندې چه ده موجود ده اوس عنوان ته کیدو استوجب الانسان تلقی علومه کسبا و نظرا او وحیا فان قیل کچوک دا اعتراض کی وس من اين وجب على الانسان ان يصلي دي کوم زنه دا خبر په انسان واجب شو چې دا به موس کوي ومن اين وجب عليه ان ينقاد للرسول دی کوم زین دا خبر په انسان واجب شو چې دای به رسول اطاعت کوي ومن اين او کوم جن مقصد دا چې دا خبره په دمانه حرام شو چې دای به زنا نه کوي په پوښي او زنا په دمانه چې دا حرام شو زنا کول دارنګ سرقه په دمانه حرام شو دا کوم زین ته پته ولګیدله نو شاسه وای چې رئیس دی جواب زدار کو فالجواب دی دی خبر جواب دادا وجب علیه هذا وحرم علیه ذالک شاہ صاحب زبردست جواب ویلی دا چی گور دا شئینا پا دا واجب دی دا نور پا دا حرام دی دا سی دی من حیث وجب علی البہائم لکه پا بہائم واجب دا چی بہائم با واخ خوری وخی بن خوری وحرم علیه اکل اللحم او پا سباع واجب دا چی آب لحم خوری واخ بن خوری وحيث ومن حيث وجب على النحل په مچۍ باندې دا واجب ده ان يتبع اليعصوب چې دا به د يعصوب تابعداري کوي او کچیر ته مقصد دا چې د زناور غوخي اخري واخه پریدي دې مزاج به خراب شي او سبا هغه غوخ پریدی واخ شوری کی دی مزاج بچی سی خراب شی نو دارنگی دی انسان خودونه قدر خبر دا چی دیتا خدای پاک اغا طبعی علوم ورکڑی دی طبعی جبیلی الهامات خدای پاک په دې کې کړي دي او انسان ته دا پته ده چې دا شی زه کوم نو ما ملکی مزاج به دې سره صحیح وي او چې د بل شی زه کوم ما ملکی مزاج به دې سره خرابېږي خو دونه قدر خبر ده چې انسان ته خدای پاک چې دا علوم ورکړي دی کسبا نظرا حاصلوي یا علوم دی چا دی وحی دی تک یا تقلیدن حاصل یا علوم دی وحی دی یا دی وحی ذات تقلید کی یا یې په نظر او کسب سره دا شی نه حاصل ئی او ځناور په دې نه پوهیږي دا په کسب سره نه حاصل ئی خو دغسې خدای پاک په ده طبیعت کې دا غورځولی چې دا مه خوره او دا خوره او انسان په مزاج ملکی کې مقصد دا چې په دغو شیانو سره به د انسان مزاج ملکی جوړ وي او په دې سره به نه جوړ دا طبعا نه دي انسان ته دا علوم خدای پاک کسبان نظران تقلیدن چې دي ورکړی دی دونه قدر فرق دا نو چې د تاسو موږ باندې زنا حرام ده سرقه حرام ده قتل عمدا حرام ده دی یو مسلمان بغیر د ګنا نه ادا کسی دا ټول دی موږ هغه د مزاج ملکی تابع شي نه دی او مون مزاج دی دی خبر تقاضا کوي او چې تاسو مون باندې مونږ فرض ده زکات فرض ده دی الله تعالی ته عاجزی فرض ده دا شینا دا دی مون هغه مزاج ملکی دی دی خبر چې کوي تقاضا کوي چې دا شینا مون باندې چې دی ضروری دی یعنی خدای پاک له طرف نه په مونږ باندې هیڅ جبر نشته مونږ نوع انسانی دی دې خبرې متقاضی ده چې دا دې مونږ فرض وی او دا دې په مونږ باندې چې وی حرام وی خو دونه قدر خبر ده لکه هلته په حیوان ته دا مقصد دا چې هلته ده ته طبعی معلومه وي چې دا خوراک په ما پاره نه ده ټیک او د بل ما پاره ټیک ده او انسان ته خدای پاک دا علم چې ورکړی ځکه چې ده ته خدای څه ورکړی عقل ورکړی ده نو انسان ته علم خدای ورکړی چې دا شی تا پاره نه ده ټیک او دا تا پاره ټیک ده او هغه ته علم په دې نه وي خو دغسې الهامي طریقې سره خدای پاک ذهن کې دا ورغورځوي هغه حیواناتو ته چې دا مه خوره او دا خوره په دې کې تا نقصان ده په دې کې تا څه ده فایده ده تاسو رښتیا ووایو چرنګ ثابت کړه درتا چې انسان مکلف ده او خدای پاک دی پاره حجت بالغه ده او مونږ په الله تعالی باندې هیڅ حجت نشته ده پدې کې او بس مونږ مزاج د دې خبرې تقاضا کوي چې موږ به د الله تعالی احکاماتو چې یو د دې به پابند یو او بله خبره ده چې مزاج سړي فاسد شي مزاج فاسد شي لکه خولې خوند د خراب شي نو خواږه به درته ترخه لګي او ترخه به بیا خوښه تریخ شی به خلکو نه غواړي نو بله خبره ده چې مزاج فاسد شي تاسو موږ مزاج د خدای فاسد نه کړي کنی انسان په مزاج کې خدای پاک دا شیونه ایښي دي چی دا ولی ضروری ده چی دا ځناور به واښه خوری او مقصد دا ده چی غوښه به نه خوری سبا چی کوم درندګان دی هغه به غوښه خوری واښه به ولی نه خوری ولی ضروری ده ځکه ضروری ده چی الله تعالی دی دود هغه طبیعت نوعیه داسې ګرځولی ده چې په هغې کې ورته فایده ده په بل کې ورته چې ده نقصان ده اوس دا تپوس څوک نشي کولی چې ولې په مونږ باندې مونځ فرض ده ولې په مونږ باندې زکات فرض ده ولې مونږ باندې زنا حرامه ده ولې خپل شیونه دي سره جنګوئ لکه د یورپ وال وایي پوه شي ولی مونږ باندې سره که حرام ده دا شینا ولی سدی الکه تا ته دی ولی تا ته دی ولی ضرورت پدی کیسه ده دا دی تا طبیعت او دی تا مزاج چی دی تقاضی دی دی تا مزاج چی دی تقاضی دا دی چی دا شینا تا ته جایز دی او دا شینا تا پر چی دی نقصان ده دی خودونه قدر خبر ده لکه التا چوک دی جناور نه دا ته پوس کی نه دی ایغ مزاج دا وای چی دا شی دی دا خوری او دا دی نه خوری په ایغ سره به فساد را دی په ایغ سره به اصلاح را درومی نو دی انسان هغه نوع تقاضا ده چې په هغه سره باندې اصلاح را درومي په هغه سره باندې چې را درومي فساد را درومي شاه جی شاه صاحب زنده باد دا کیسه او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق الرحمن الرحیم پرون خو مولی صاحب راغله او دې وجنه قضایي وشوه پکې خو بس بیا مو د خدای قضایي نه ساتي باب یا باب اقتضاء التکلیف المجازات دا باب دا په بیان دی دی خبری کی چی د تکلیف دا تقاضا دی مجازات کئی چی کلا په دلائل سرا دا خبره درته ثابت کړه عقل او نقل سره دا خبره درته ثابت کړه چې دا انسان مکلف دا او نور حیوانات دا مکلف ندی اوس چې انسان مکلف شو اوس په دې باب کې د دې خبرې ثابتول دی غواړي چی دا تکلیف دا تقاضا دی چا کئی دی مجازات کئی چی کله انسان مکلف شو نو اوس پکار دادا چی که دی نیک اعمال وکی خو نیک جزا او که بد اعمال وکی خو بد جزا یعنی سزا با دا به ورله ورکول شی نو دا دی باب عنوان لګئی باب اقتضاء التکلیف المجازات دا باب ده په بیان دی اقتضاء دی تکلیف کی چا لرا مجازات لرا چه تکلیف دا دی مجازات مقتضی ده او تقاضا یی کئی الناس مجزیون باعمالهم خلق چی دی دوتا با دی خپلو اعمالو په سبب سره بدله ورکول کیږي اعلم ان الناس مجزیون باعمالهم په دې خبره باندې ځان پوهی کچ خلق مجزیون باعمالهم دو تبا بدله ورکول شي په اعمال سره ان خیرا فخیر و ان شرا فشر که چیرته نیک عمل یې کړی وو نیکه بدله او که بد عمل یې کړی وو بده بدله من اربعة وجوه دی چلور وجوه دی وجنا نو داسی عنوان تاسو ته لګولای شو ډیرو نسخو کې به تاسو الکنی للمجازات وجوه اربعه للمجازات وجوه اربعه مجازات تی پارا سلور وجوه دی څلورو وجوهاتو د وجې نه څلورو وجوهاتو د وجې نه به انسان ته د انسان اعمالو بدله دا ورکول کیږي په هغې کې اولنۍ وجه دا ده نمبر ایک المجازات مقتضى الصورة النوعیه المجازات مقتضى الصورة النوعیه گورا دا مجازات دا تقاضا د صورت نوعیه ده تاسو ته ما مخکی ویلی و چی ګوره مثال په طور باندی یو دی حیوانات و بهایم صورت نوعیه ده یو دی سباع صورت نوعیه ده نو اوس دی بهایم صورت نوعیه آ د دې تقاضا کوي چې واښه دې خوري بیا دې شخوند په وي د سباع درندګانو د هغه صورت نوعیه آ د دې تقاضا کوي چې آ د غوښې خوري درنګې دې خوري چیر پاړ دې کوي کمزوری ځناور دې چې ورته ملاویږي نو آ دې څه کوي چیرې کوي او خوري دې نو دی ځناورو صورت نوعیه آ دی خوراک تی وښو تقاضا کئی، دی درندګانو صورت نوعیه دی درنګی، دی چیر پاړ، دی دغو شیونو خوراک چه کئی تقاضا کئی. نو اوس که چیرته دی هغه خپلی مقتضا دی صورت نوعیه نه الټه شی، مثال په طور باندی ځناور ده او دی غوښی خوری نو ده مزاج کی به فرق رادرومی فساد به رادرومی درنده ده او دی واښه شوری کی خوراک نو ده په مزاج کی به فرق رادرومی یعنی فساد به پکی رادرومی او که خپل صورت نوعیه تقاضو مطابق خوراک کاو نو ددی مزاج به چه وی صالح وی او صحیح به وی نو دارنګه د انسان صورت نوعیه چی ده هغه د دې خبرې تقاضا کوي چې که چېرته یو انسان نیک اعمال کوي نو د انسان صورت نوعیه د دې خبرې تقاضا کوي چې د دو هغه قوت روحانیه آب په دې سره مضبوطیږي آب صالح وي او آب په خپل اعتدال باندې او که چیرته یو انسان غلط اعمال کئی نو بیا دی دو اغا صورت نوعیه دی دی خبر تقاضا کئی چی دو دی سر با دی دو اغا قوت ملکی ادی دو اغا روح پا اغا باندی با بد آثار سکیگی آبرادرمی آب پا مرتب کیگی نو دا مجازات دا د انسان هغه صورت نوعی چه دا تقاضا ده نو یوه وجه یې دا ده چه انسان ته به په خپلو اعمالو باندې سزا ورکول کیږي ځکه چه د انسان صورت نوعی د دې خبرې چه دا مقتضی ده او د انسان صورت نوعی د دې خبرې څه کوي تقاضا کوي خو بیا خبره دای چه اوس بد اعمال سړی کوي نو ایغا سره هغه مزاج ملکی آ خرابیږي خو لیکن دی ایغا سړی ته تر پته نه لګیږي چې تر چو پورې د جلباب د بدن کی روح پروت وي په دې دانچې کې نو تر ایغا پورې دونه زیات احساسات نه کیږي چې کله دا جلباب د بدن ختم شي او روح د دې بدن نه خارج شي دلته بیا هغه اعمال چا کوم دکړي ایغا پته بیا دتا ولګي لکه يو ځای باندې دې دوۍ اچولې ده يعني نيشه دې ورکړې ده نو هغه چير پاړکۍ څوک لګيا ده په تر خو تاته پته نه لګي چې کله هغه اثر دې دوۍ ختم شي بيا دردونو ته سړی ټينګېدای نه شي نو دارنګې دا بدو اعمالو سره مزاج ملکي خرابېږي خو انسان ته پته نه لګي چې کله دې د روح آد دې بدن نه خارج شي ا د بدن هغه جلباب، ا د بدن هغه د ډانچه چه د کوم دې پاره قالبوت ته له دې نه خارج شي او دې سره هغه تعلق کم شي نو بیا مقصد دا دې چه ده ته هغه د بدو اعمالو پته ولګي هغه بد اعمال بیا ده ته په مختلفو صورو سره څه کیږي متصور کیږي او متمثل کیږي او ده ته په هغه سره تکلیف آ ملاویږي په عالم برزخ کی چه کومه می مخکی درته تفصیلات کړی او دا خبره درته کوي نو یوه وجه د مجازات هغه اقتضا د چا ده صورت نوعیه ده دا ووایو بیا به د بله وجه ورپسې دغسې ورو ورو شاه جی احدها للمجازات وجوه اربعه مجازات تی پارا سلور وجوه شو نمبر ایک المجازات مقتضى الصورت النوعیه مجازات یو خدا تقاضا دی صورت نوعیه وی و اذا علفت البهیمة اللحم او که الټه شوه خبره بهیمې غوښې خوراک شوري که والسبع الحشیش او سبع درندګانو واښه خوراک شوري کړ فسد مزاجهما نو په مزاج کې به فرق راشي فکذلک الانسان دارنګې حضرت انسان ده اذا باشر اعمالا کله چې دی داسې اعمال کوي ارواحها چې دي هغه آثار هغه خشوع وي لجانب الحق الله تعالی طرف ته طهارت وی سماحت وی عدالت وی دې ټولو تشریح به رادرومی نو چې کله داسې اعمال کوي چې د هغه روح دا جوړیږي صلح مزاجه الملکی نو د مزاج ملکی به صحیح وي و اذا باشر اعمالا کله چې دی داسې اعمال کوي ارواحها ازداد هذه الخصال چې د هغه ارواح د هغه آثار د هغه اعمالو ازید د دې خصال وي یعنی ګندګي وي او بخل وي او منافرت هغه به بیا دی محسوس کړي بلکل د دې مثال داسې ده شبه ما يحس احدنا من الم الاحتراق لکه مشابهت دی هغه چې تاسو مونږ کې یو کس احساس کوي بیا هغه درد دی هغه داغ چې مخکې نه ورته څه دوۍ په لګولي هلته داغ پته نه ورته لګي خو چې کله هغه دوۍ اثر ختم شي نو بیا هغه داغ یې چې کوم ورکړی بیا هغه پته ورته لګي نو دک شان چې جلباب د بدن ختم شي بیا روح ته د خپلو اعمالو پته ولګي دوما وجہ المجازات من جهت الملأ الاعلی دا ډیره عجیبه وجہ ده سوچ تکو بل دا ده چی دا مجازات دا دی جهت تی چانا دا ملأ اعلی نه ده گورا تاسو ویلی دی یو کلی منطقی وی یو کلی طبعی وی او یو کلی عقلی وی نور خو مقصد دا دی چی ماشاءاللہ سم امامان یو معقولات گورا الانسان کلیون نو تاسو ویلی دی چی گورا یو معروض وی یو عارض وی دا عارض کلیون دیتا کلی منطقی وی ذکر منطقیان دینا بحث کئی ادا معروض دی, دی کلیون چال انسان دا دیتا کلی طبعی اتائی ذکر چی دا یو طبیعت وی دی چانا تبائی ونا او مجموعی دی عارض او معروض تا الانسان الکلی دی مجموعی دی عارض معروض تا بیا دو کلی عقلی وی بیا په دې کې اختلاف تا چې د کلی طبعی دا په خارج کې موجود دا کنه دا موجود بهر حال ډیر محققین په دې باندې دي چې کلی طبعی په خارج کې نه دا موجود او ځنې لوی کبار علما په دې باندې دي چې نا کلی طبعی په خارج کې په عین وجود د اشخاص سره چدا موجود ده بهر حال دلائل او دې مسئلې وضاحت دا مقام نه دا آب بیا سړی دې پاره به میرزایب چه کئ وائي قاضی کې بل معقولاتو کتابونو کې به مخ ته ترادون وي خو دوره قدر خبر ده لکه اوس مثال دا افراد دي چه دا کوم موجود دي د دې کلی طبعی هغه مقصد دا ده چه هغه انسان قطع نظر د دې تشخصاتو خارجیو نه ایا دې پاره وجود شته که نشته اوس خبره په دې کې ده دو وئی چی دا دی انسانانو چی کوم مجموعه دا یعنی مقصد تاسو او موږ مابه الاشتراک چی هغه ماهیت انسانیه ده دی ته خدای پاک په عالم بالا کی یو وجود ورکړی ده دی ماهیت انسانیه ته په عالم بالا کی خدای پاک چه ورکړی یو وجود چی هغه ته انسان اکبر وایی هغه ته چوتا ای انسان اکبر اوس چې دا مو ورته زده کړه نو مسله آسانه شوه اوس خبره دا ده چی تاسو ته ما مخکی ویلی وو چی د فرشتی دا خدای پاک ګوره د انسان هغه امداد د پاره د انسانانو د وجود نه مخکی لا چوی پیدا کړی وی خدای په علم کی دا وه چی دا فرشتی دا به انسانانو د پاره یو مفید مخلوق وی اوس مسئله دا ده چی دا فرشتی تاسو امون پاره دا داسی حیثیت لری لکه تاسو امون چی آغا قوا ادراکیه دی ګوره په انسان کی خدای پاک لس قوتونه ایښی دی وخت سره و بیا ان شاء الله العزیز دی دی قوتونو تشریح در توک آزان لمستقل دی وی ورځ سبق تا خو دور قدر چانن مسئلہ په حل کیږي پنځه قوتونه حواس خمسه ظاهره دی او پنځه قوتونه هغه ته حواس خمسه باطنه وای نو اوس انسان ته خدای پاک دا قوا ورکړي دی نو دی د انسان سره یو تعلق ده ګوره ته روان یې نو هلته په اور بڅري باندې وختلې یا په برفو ټوکری پروت ته په هغه باندې وختلې یا په بل داسې ازغي باندې نو فورا هغه قوا ادراکیه او ته د دې خبرې څه وشي احساس وشي نو چې هغه قوا ادراکیه او ته احساس وشي نو هغه قوا ادراکیه نه سمې داسې شعلې اوځي نو هغه فورا مقصد دا چې زړه ته ورسی ټول مزاج او طبیعت ته ورسی نو فورا دی زړه هغه شای چې کی محسوس کی چې وسونه یا مقصد دا چې وجود می جس یخص دا شینه فورا چې کی هغه زړه دا شینه محسوس کی چې دا قوا ادراکیه ورته او که په طبیعت باندې دی هغه اثر وګرځي فورا دی په طبیعت کې فرق راشي طب جن شی او مقصد دا دی چی طبیعت تی خراب شی سم خاندی او اچانک دالته تا لړم لا څه ټک در کو فورا دی طبیعت بدل شی بیا سمی کیسه یی انقلاب سم په سړی حالت کی نو دا هغه قوه ادراکیه اثر بیا په طبیعت کی وکی او په چا کی په مزاج کی بهر حال دا به منی چی دی قوه طبعیه و پاره قوت حاصل ده په طبیعت باندی او په مزاج باندی که قوا ادراکیه چی کوم دی قوا ادراکیه دیا په مزاج باندی غالب وی قوا ادراکیه دی څنګه احساس وکی فورا په مزاج کی تبدیلی راشی او فرق راشی روغ موټی خاندی نو چا درته ټلیفون وکړ چی داسی چل وشو چیرته رشته دار دی یو لاسو وفات شو یا غمجن یې چا درته ټیلیفون وکړ چې او هغه کور کې دې چې وتیلي چې دا شای به ماته داسې کو نو هغه یې درته څه کړه وکړه او داسې درته اطلاع یې راوسته فورا دې په طبیعت کې انقلاب راشي ولې قوا ادراکیه دې دې چې وکړي احساسات وکړي هغه فورا مزاج ته ورکړي او او زړه ته دا خبره پاس کی نو مقصد دا چې اخو انجان دا نو په هغې کې یو سرور غوندې یا یو حزن غوندې چې سي راشي نو لکه څرنګه چی دی تاسو مونږ د قوا ادراکیه دی دارنګه هغه انسان اکبر چی دا په عالم بالا کی نو هغه انسان اکبر دی پارا خدای پاک د فرشتی چی دی کنه ملائے اعلی د فرشتی هغه دی پارا داسی کردار ادا کئی لکه دی تاسو مونږ دی پارا قوا ادراکیه چی کوم کردار ادا کئی کچیرتا دا انسانان خو اعمال کئی خو اعمال کئی نو بیا مقصد دا دے چی اغا فرشتے چی دی نو اغا تا اغا خو اثر رسی خو اثر ورتا رسی لکه من خوشبوئی بوئی کی خو قوا ورتا دی خو اثر رسی نو اغا تا خو اثر ورسی چی خو اثر ورسی اغا ندا سے شعلی اوچتی سی پرکو کی نو چی اغا پرکو کی نو سکاتا رئیشی او دی انسان پا اغا زربانی پریوزی نو دکی اغا نیک اعمال سرور پیدا کی او څه دی دی خلقو په زړونو کی پریوزی او دی ملای سافیل او هغه بیا دی کاته والو کی نو د پاره خدای پاک نیم نیک نام او دی نیکو خلقو په زړه کی دی د محبت خدای پاک چکی وګرځی او څه شعاګانی اپ پورته بیا نور عالم بالا ته پاسی هغه لاړ شي اور حزیره القدس ته ورسی او التا بیا یاد رحمت په شکل کی یاد غضب په شکل کی چسی متمثل شي نو لکه څنګه چې د تاسو مونږ قوا ادراکیه دا مسلط تی په چا باندې د تاسو مونږ قوا ادراکیه دا مسلط تی په هغه خپل طبیعت باندې او په مزاج باندې نو دارنګي الته مقصد دا ده چې کوم هغه فرشتي دی ملأ اعلی نو هغه دی هغه انسان اکبر په هغه باندې داسې چې دی مسلط دی نو که بیا هغه جای پورته حضیرت القدس ته رحمت تللی وو نو هلته ده ته ښه بدلې ورکول کیږي هلته ده ته مقصد دا دی چی د ښه مجازات تقاضا بیا دی کوي که چیرته غضب تللی وو نو بیا د بد بد هغه چه کوي تقاضا کوي د بدې بدلې تقاضا کوي نو بل سبب د هغه مجازات هغه څوک ته هغه مقصد دا دی چی ملأ اعلی هم دي د ملأ اعلی دعاګانو او بد دعاګانو دی هغه ملائ اعلی مقصد دا دی چی رحمت او دی هغه غضب دی دی انسان پا هغه مجازات کی څه ده دخل ده بیا ده ته یا ښه بدله یا بده بدله تاسو مونږ بدلی دی خدای پاک ښه بدلی کی بوشیانو ارامیانو د نورو ارامیانو والی دی خدای پاک داسې کی کنه چې خدای دې تباه کی ښه جی المجازات من جهة الملئ الاعلی مجازات دا دی چی حق تی چا نه وی ملأ اعلی نه وی ای بل وجه دا ده اوس عبارت ته ګورو خبره به واضحه یی وثانیها او بل دا ده وجوهاتنا جهت الملأ الاعلی چی هغه جهت تی ملأ اعلی ده فکما ان الواحد منا له قوا ادراکیه لکه څنګه چی تاسو مونږ کې یو کس نه دا منها نه ده منا ده فکما ان الواحد منا له قوا ادراکیه چا سره خپل نسخې وي ګوره چېرته عبارت زه په ړندو سترګو نه وایم چېرته بدل وي دا غلط وي هغه ځای عبارت ما په هغه نورو نسخو نه تصحیح کړی وي او هلته فورا عبارت پکې تبدلو بالکل تپوس ضرورت یې نه زه ډېر کوشش کوم په دې عبارت باندې شاه صاحب عبارات مشکلي فکما ان الواحد منا له قوا ادراکیه لکه څنګه چې تاسو مونږ کې یو کس کې هغه د پاره خدای پاک قوا ادراکیه پیدا کړی دي مودعه فی الدماغ چې هغه قوا ادراکیه په دماغو کې ایښې دي ولې په دماغو کې درې حصې دي مقدم او اوسط او مؤخر په مقدم کې حس مشترک او خیال ده په بل کې مقصد دا دی چې څه ده هغه قوت واهمه او متصرفه دی او په آخر کی چه دا قوت حافظه ده فکما ان الواحد منا له قوا ادراکیه لکه تاسو مونږ کې یو کس لپاره قوا ادراکیه دي مودعه فی الدماغ چې هغه ایښې شوي دي په دماغو کې یحس بها ما وقعت علیه قدمه چې احساس کوي بیا سره په سبب د دې سره د هغو شیونو چه د قدم په هغه باندې واقع شوی ده من جمرة او ثلجة یا په انګار یې وختلې یا د برف په ټکړې باندې نو هغه احساسات لاړ شي هغه قواوو ته فکذلک لصورة الانسان دا اوس بصورة الانسان نه ده که کومو نسخو کې بصورة الانسان دا غلط ده دا لصورة الانسان ده د کراچۍ چې کومې دا سترې نسخې دي دغې کې به لصورة الانسان فکذلک لصورة الانسان المتمثل فی الملکوت دارنګه صورت دی انسان دی پاره چه هغه متمثل ده په ملکوت کی خدام یعنی چه هغه انسان اکبر ورته وایی دی انسان اکبر دی پاره خدام من الملائکه خادمان دی دی ملائکو نه اوجدها عنایت الحق بنوع الانسان چه خدای پاک دا ملائکه موجود کړی دی دا محض انسان دا محض دی اللہ تعالی طرف نا عنایت تا پنوع انسانی باندی لأن نوع الانسان لا يصلح الا بهم ځکه چی د نوع انسانی فواید اتمام آنه کیږی مگر د دی په فرشتو سره کیږی نو ځکه فرشتی انسان د پاره یو مفید مخلوق تا کما ان الواحد منا لا يصلح الا بالقوا الادراکیه نو لکه څنګه چې تاسو مونږ کې یو کس اصلاح نه کیږي مگر په قوا ادراکیه سره قوا ادراکیه سړی صحیح وي هغه انسان کامل نو لکه تاسو هم مونږ د پاره قوه ادراکیه او ضرورت ته انسان اکبر د پاره هم قوه ادراکیه او ضرورت ته چی هغه پاره قوه ادراکیه څوک دی هغه ملأ اعلی دی فکلما فعل فرد من افراد الانسان فعلا منجیا هر واری ته چی کار وکی یو کس د افرادو د انسان نه فعل داسې فعل چې هغه ده ته نجات ورکوونکی خرجت من تلک الملائکه اشعة بهجة وسرور بیا اوزی دی دی فرشتو نه